او د کمیس رواج خو کمو او دا د الله حبیب ته ډیره خو هوا زکه دی کی پردم ډیره وا او د غندلو د وجه نه بدنم پکې پټې دو نو دا د الله حبیب ته ډیره محبوبه وا باب